ووایي چې زه د مجبورۍ نه لګیا یم، کاروبار نشته، غریبي مې ده، نو ځکه په دغه طاغوتي او کفري نظامونو کې زه په نظامي برخه کې کار کوم. دا هم عذر نشي کېدای او په دې هم دی کافر دی، که څه هم دا عذر ولري، ځکه بیا شیخ صاحب دلایل هم وویل چې کفر هم د همدې وجې نه کېږي چې سړی دنیا غوره کړي، په الله باندې یقین دومره نه وي چې دی دې رزق حلال رزق الله ده ته ورسوي، نو دی. د دې لپاره چې دی ځان ته مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، په دې باندې دی ځان کافر کړي، دا جواز نه لري، دی مطلقاً په دې باندې کافر دی. په اوسنۍ خپرونه کې پوښتنه دا ده شیخ صاحب نه چې هغه کسان چې په دغه طاغوتي او کفري نظامونو کې په غیر نظامي یعنې ملکي برخه کې کار کوي، د هغه حکم د قرآن او حدیث په رڼا کې څه دی؟ هغه موږ ته شیخ صاحب بیان کړي. مهرباني شیخ صاحب. محترمو اورېدونکو ته او تاسو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. اول باید دا خبره ذهن نشین کړو چې هجرت د دارالکفر نه دارالاسلام ته واجب دی او هجرت هغه وخت کې فرض ګرځي چې مسلمان خپل دین باندې ښکاره عمل نشي کولی او خپل د اسلام او ایمان شعائر نشي تمثیلولی او عملي کولی لکه اوس وقت کې چې څومره ملکونه او منطقې دي ټولې د کفر د حکم لاندې دي او مسلمانان ورکې د اسلام شعائر نشي کولی او نشي ظاهرولی سوا د هغې مځکو څخه کوم چې د خلافت اسلامیه د تسلط لاندې دي، که د دنیا په هر کونج کې دي، صرف همدغو ځایونو کې اسلام حاکم دی، توحید مکمل موجود دی او مسلمان ورکې په پوره ازادۍ سره په ټول اسلام عمل کولی شي او شعائر د اسلام ظاهرولی شي، بلکې ورباندې ضروري ده چې په ټول اسلام به عمل کوي او د خلافت اسلامیه دمنطقو څخه سوا نور په هیڅ ځای او ملک کې په پوره اسلام عمل نشي کیدلی، شعائر الاسلام نشي عملي کیدلی، بلکې الټا، بالعکس، په مسلم باندې طاغوتي نظام او قانون جبراً منل کیږي، د اسلام شعائر پرې جبراً ماتیږي، لکه اوس ټوله دنیا کې سوا د خلافت د تسلط لاندې مځکو څخه په پارلمنټ او اسمبلیانو کې د خلقو د ذهنونو جوړ قوانین کوم چې د الله د قوانینو خلاف او ضد قوانین دي، نافذ دي. د غیر الله په قانون فیصلې کول حتمي دي او که یې پرې نه کوي یعنې مطلب که ته پرې فیصلې نه کوې نو ته مجرم، دهشتګرد او اورپکی ګڼل کېږي او فسادي او شري درته ویل کېږي. په رېډیو درته ګانې، سندرې، نشرېږي، په سینماګانو کې درته بربنډ فلمونه نشرېږي، په یوه بهانه او بله بهانه د اسلام ټول احکام ماتېږي لاکن مسلمان هېڅ هم نشي ویلی حتی د مسلمان خپل بچي ته د فولیو زهري قطرې اچول کېږي لاکن پلار د خپل بچي په حقله هم واک نه لري، پلار خپل بچی د زهرو څخه هم نشي ژغورلی او د کفارو سره جهاد کول فرض دي، لاکن د جهاد خبره د طاغوتي نظامونو په وړاندې جرم دی، حتی علماء او خطیبان د یهودو او نصاراو، انګریزانو او امریکایانو نومونه هم نشي اخیستلی، د ښځو د حقوقو په نامه زموږ پېغلې ډمې او زناکارې روزي او زموږ بچو ته سیتار او رباب او ارمونه او باجه ورکوي او قرآن او حدیث ترې په ځمکه ږدي لکن مسلمان دا هم نشي کولی چې په دې کار اعتراض وکړي فلهذا هجرت فرض دی او خصوصا دې وخت کې لله الحمد د خلافت اسلامیه په لاس کې ډېرې پراخې منطقې دي د دنیا په هر ګوټ کې، نو اوس خو هجرت د دغې کفري نظامونو څخه د خلافت اسلامیه مځکو ته په هر مسلمان فرض عین دی، نو کوم مسلمان وروڼه چې د طاغوتي نظامونو په غیر فوجي او غیر عسکري ادارو کې کار کوي، خو ترې نفرت لري، بغض ورسره کوي، او د مسلمانانو سره بالعکس محبت کوي هغوی په یو څو کبیره ګناهونو کې ښکیل دي، اول، فرض عین هجرت نه کول، دوهم، فرض عین جهاد نه کول، دریم، فرض عین بیعت د خلیفة المسلمین حفظه الله سره نه کول، څلورم، د کفارو سره کامل بغض او نفرت نه کول، پنځم، د کفارو سره د تشبه څخه ځان نه ساتل، په دې ګناهونو کې هجرت نه کوونکي مسلمانان ښکیل دي، قرآن کریم فرمایي. فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین د ظالم قوم سره مه کېنه د یاداشت په صورت کې یعنې تا ته پته ده در یاد ده چې دا قوم ظالم دی کفر کوي فسقونه کوي او ته بیا هم ورسره په مجالسو کې کېنې دا مه کوه او نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي انا بریء من کل مسلم اقام بین اظهر المشرکین زه د هغې مسلم څخه بېزار یم کوم چې د مشرکانو او کفارو په منځ کې اوسېږي او همدغه رنګې بل حدیث دی نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، من جامع المشرک وسکن معه فهو مثله څوک چې د مشرک سره په یوه ټولنه کې اوسېږي هغه هم د مشرک په شان وي او بل حدیث کې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي، لا تساکنو المشرکین ولا تجامعوهم فمن ساکنهم او جامعهم فهو منهم. ای مسلمانانو! د مشرکانو سره یو ځای اوسېدل، ګډوډېدل، مه کوئ. څوک چې دا کار وکړي، هغه د کفارو له جملې څخه شمېرل کېږي. د هجرت د نه کولو د جرم څخه فقط هغه څوک بچ کېږي چې معذور وي، تللی نه شي، شل وي، پروت پروت مریض وي، ړوند وي یا بلکل دارالاسلام او دارالخلافته لاره نه پېژني او نه داسې څوک وي چې یې ورته وښايي یعنې لاره ورته وښايي او یا د مسلمانانو امیر ورته سپارښتنه کړې وي چې ته هجرت مه کوه او د هغې په پاتې کېدلو کې د مسلمانانو مصلحت وي، نو کوم مسلمانان وروڼه چې د کفارو څخه نفرت او بغض لري، خو غیر عسکري ادارو کې ورسره کار کوي او دا داسې کار وي چې کفارو ته ورکې فایده وي، لکن مسلمانانو ته ورکې ضرر او نقصان نه وي، دا ضروري ده چې. مسلمانانو ته به په دغه کار کې نقصان او ضرر نه وي، نو بیا دا قسم مسلمان، مسلمان خو دی لکن غټ مجرم او دی ځکه د څو ګناهونو مرتکب دی، اول، فرض عین هجرت نه کول، فرض عین هجرت یې ترک کړی دی، دویم، فرض عین جهاد دا یې ترک کړی دی، دریم، فرض عین بیعت کول، دا یې ترک کړی دی. څلورم، د کفارو سره کامل بغض او نفرت کول دا یې ترک کړي دي، دا یې نه دي کړي. پنځم، د کفارو څخه جلا کېدل یې ترک کړي دي، یعنې د کفارو نه نه دی جدا شوی دی، په یوه ټولنه کې ورسره اوسېږي. شپږم، کافرو ته داسې فایده رسول چې مسلمانانو ته ورکې ضرر نه وي، مسلمانانو ته ورکې ضرر نشته، د ده په کار کې، خو کافر ته ترې فایده رسېږي، داسې کار دی. دا ټول کبیره ګناهونه دي. د انسان د جهنم ته داخلېدو لپاره یوه کبیره ګناه کافي کېدلی شي او بیا دا دومره ډېر شمېر د ګناهونو چې مسلمان یې مرتکب شي. الله رب العالمین دې د دغه قسم ګناهونو نه او د نورو ګناهونو نه ټول مسلمانان وساتي. محترم شیخ صاحب! یوه بله پوښتنه دا ده چې هغه کس چې په دغه طاغوتي نظامونو کې وظیفه نه لري، خو دغه حکومت په فتح او کامیابیو خوشحالیږي او د خلافت په فتح او کامیابیو باندې خپه کیږي، د خلافت سره بغض لري او دغه حکومت طاغوتي نظامونه او دغه طاغوتي حکومتونو سره مینه او محبت ده، د دوی په فتح باندې خوشحالیږي او دوی سره چې هر ډول کومک یا وسه کیږي، که خبره یې ولې نه وي او که منډه تړه ولې نه وي، چې غیر نظامي، نو د دوی حکم څه دی؟ د شریعت په رڼا کې، د قرآن او حدیث په رڼا کې. د کفر او کفارو په فتح خوشحالیدل کوم چې د مسلمانانو په ضد وي، دا کفر کفر بواح او صریح کفر دی، ځکه دا د کفر په کامیابېدو رضایت دی او په کفر راضي کېدل او یا یې په سرلوړۍ او فتح خوشحالېدل په کفر راضي کېدل دي او دا یو ناقض دی د نواقضو د اسلام نه، اسلام پرې ماتېږي، لا اله الا الله ورسره ماتېږي او رضا په کفر باندې دا اجماعي او وفاقي کفر دی، امت مسلمه کې د هېچا هم دې کې اختلاف نشته، ځکه دا یو ناقض دی د نواقض الاسلام نه او دا ناقض اعتقادي دی. دلیل په دې باندي چي په کفر راضي کېدل کفر دی، الله رب العلمين فرمايي، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان او بیا وروسته وايي، ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم یعنې د زړه د کومي کفر باندي خوښېدل او خوشحالېدل دا کفر دی او الله رب العلمين په بل آیت کي وايي چي کله دا کفار د مسلمانانو په ضد باندې استهزاء او مسخرې کوي، د الله ایتونو پورې استهزاء کوي، الله ایتونو باندې کفر کېږي، په هغه مجلس کې تاسو مه کېنئ ورسره او که ورسره بیا هم کېنئ، انکم اذا مثلهم، بیا تاسو د هغوی په شان یاستئ، دې ایت نه معلومېږي چې راضي کېدل په کفر، کفر دی او بل د ټول امت مسلمه په دې اجماع ده چې رضا په کفر، کفر دی، په دې کې د دوو مسلمانو اختلاف نشته. په ټول ټول امت مسلمه په دې متفق دی او دا اجماعي او وفاقي مسئله ده چې راضي کېدل په کفر کفر دی نو فلهذا یوه اجماع هم د دې لپاره کافي ده نبي علیه الصلوة والسلام وایي زما امت په ضلالت او ګمراهۍ نه راژبه کېږي او په دې باندې اجماع واقع ده چې راضي کېدل په کفر کفر دی نو که د اشرف غني او یا د ده مرتد په شان بل د مرتد حکومت وي د هغه په فتح خوشحالېدل د هغې حتی په اداري سیستمونو کې د هغې فعالېدل او هغې کامیابېدو باندې خوشحالېږي نو دا ټول کفر دی ځکه دا کفري اداره ده او د کفري ادارې استحکام د مسلمانانو په ضد چې مسلمانانو ته په کې ضرر وي په دې باندې خوشحالېدل یا ورسره په کې عملاً ونډه اخېستل دا صریح کفر دی بواح کفر دی. ای د چوکۍ او واک لاس ته راوړو په نشه مستو اجیرو مشرانو! تاسو به تر څو د ځوانانو په احساساتو لوبې کوئ او د دوی په وینو او قربانیو به د شرق او غرب سره سوداګري کوئ؟ طوبی لما لبی یهوی حق اللقیا. ای مزدورو دجالي او بت پالو رسنیو! تاسو به تر څو د غرب چوپړ کوئ او د خلافت اسلامي په خلاف به درکړل شوې طرحې عملي کوئ؟ تبلیغات او پروپاګندې به کوئ؟ د خلافت اسلامي د ځلېدونکي لمر څخه سترګې پټول د دې لمر په نه موجودیت دلالت نه کوي، د دې زرین لمر طلایي وړانګې الحمدلله ورځ تر بلې په مختلفو سیمو او هېوادونو خپرېږي او ستاسو د شریکو ایتلافونو د ګډو هڅو فعالیتونو سره سره د خلافت اسلامي محبوبیت زیاتېږي او لیکې یې پیاوړې کېږي. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو اورېدونکو پام مو راګرځوم یوې مقالې ته چې د موجوده نظام په ښکاره کفري کړنو او همدا راز د اسلامي خلافت په وړاندې د دوی د تبلیغاتو او پروپاګنډو په اړه مې برابره کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم اسلام هغه کامل نظام دی چې د ژوند ټولو امورو ته شامل دی اسلام د اقتصادي، ټولنیز، نظام سره سره یو سیاسي نظام هم دی او په نړۍ د حاکمیت او عدالت قانون دی. هغه مهال چې اسلام حاکم او نور نظامونه محکوم او سرټیټي وو، نو نړۍ د امن، عدالت او پرمختګ زانګو وه. غربي داړه مارو صلیبي یرغلګرو په وروستیو پېړیو کې په خپلو ټولو امکاناتو سره دا هڅه وکړه چې د دې سپېڅلي الهي نظام پر ځای د انسان په لاس وضعي نظامونه حاکم کړي، دوی په لسګونو کلونه په دې پروژه په هره برخه کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې وکړې او اخر هم خپل هدف ته ورسېدل. دوی نه یوازې دا چې په خپلو کفري هېوادونو کې ډیموکراسي، سیکولریزم، کمونیزم او جمهوریت قایم کړ، بلکې په اسلامي هېوادونو کې هم دا لادینه نظامونه د یو اسلامي نظام په حیث رایج کړل. دوی د درباري ملایانو، مدني شغالانو، بتپالو رسنیو او سیاسي ړوند اندو په مټ دموکراسي په اسلامي دموکراسۍ ونوموله. سیکولریزم او جمهوریت یې خلکو ته د الهي نظام په بدیل کې په نړۍ د موجوده وخت د تقاضو سره سم چلېدونکي ماډرن اسلامي نظامونه وبلل او زموږ اسلامي ټولنه یې په دې قانع کړه چې هو! اسلام همداسې دین دی چې ته په کې د خپلو خواهشاتو او غوښتنو سره سم تغیر راوستلای شې لکه چې نو د جمهوري نظام پالونکي تش په نامه اسلامي هېوادونو ته یې افغانستان اسلامي جمهوریت، ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان اسلامي جمهوریت نومونه کېښودل، معنا دا چې اسلامي کفر، یعنې دې هېوادونو کې به کفر او اسلام دواړه ازاد وي، اسلام به د حاکمیت او سیاست له دایرې بهر وي، یوازې به د محراب او منبر تر حدودو محدود وي. نور به حاکم نظام جمهوریت او دیموکراسي وي، اسلام به هم وي خو د فردي عباداتو په دایره کې به تطبیقېږي. دې مستشرقینو د اسلام بچوړي حتی ملایان هم په دې قانع کړل چې اسلام په اوس وخت کې د تطبیق دین نه دی، اوس ماډرن او پرمختللې زمانه ده او اوس وخت کې باید د دیموکراسۍ په چوکاټ کې د پارلمان او نورو مقننه ادارو په مټ د انسان په لاس نوي وضعي قوانین جوړ شي. اسلام هم د هر چا خپل کار دی چې په فردي ډول یې عملي کوي نو په عباداتو کې ممانعت نشته ځکه نو اوس تش په نامه اسلامي هېوادونو کې دموکراسي او جمهوریت حاکم دی یوه فیصله هم د الله جل جلاله په کتاب نه کېږي یو ډول حدود هم نه تطبیقېږي د کافرو سره دوستي او موالات غیر اسلامي کړنه او جرم نه شمېرل کېږي د الله رب العزت د قانون په ځای په پارلمان کې وضعي قوانین جوړېږي او تصویبېږي او تطبیقېږي په بانکونو کې سود په رسمي شکل جریان لري په زنا او لواطت نه یوازې دا چې بندېز نشته بلکې په دولتي کچه ورته د بهرنیو اشغالګرو د پیسو او کیسو په مټ پراخه وینه سازي کېږي چې د احصایو له مخې یوازې په هرات، مزار، کابل او جلال اباد کې په لسګونو د ناموسي پلورنې مرکزونه ښکاره فعالیت کوي چې اکثره مشتریان او مراجعین یې دولتي کارکوونکي دي. په پاکستان کې خو د هیرامنډۍ او نورې رنډيخانۍ بیا نړیوال شهرت لري. د امن د کورونو په نوم د مومینو باعفته پېغلو په ناموس او حیا ښکاره سوداګري روانه ده. په امریکایي بیزونو او ډانس کلپونو کې په علني ډول نړیواله عیاشي او فحاشي په زور کې ده. په هوټلونو، مېلمستیاوو، ودونو کې د عیاشۍ فحاشۍ په مجالسو کې ښکاره شراب خوري کېږي. د موجوده نظامونو اتیا سلنه چارواکي او کارکوونکي په اخلاقي او اداري فساد کې ښکېل دي. د رسنیو له لارې د مبتذلو او بربنډو پروګرامونو او برنامو له لارې په ښکاره توګه ځوان هلکان او انجونې زنا او عیاشۍ ته دعوت کېږي. په سلګونو موسسات د مسیحیت د دعوت لپاره ښکاره او څرګند فعالیت کوي. همدا موسسات د ښځو د حقوقو په نامه مؤمنې ښځې بې حیا کوي او لنډغرتوب ته یې ستنوي. د انجونو او هلکانو د مختلط تعلیم له لارې په ټولنه کې عیاشي او بېلارۍ ته دروازې پرانستل شوي. په خارجي بورسونو کې په سلګونو نجونې کفري هېوادونو ته د تعلیم په نامه د عیاشۍ او فحاشۍ ښکار شوې. د حکومت لوړ پوړي چارواکي، د وکیلانو په شمول، په میاشت کې یو ځل خامخا دوبۍ، روسیې، امریکا او نورو هېوادونو ته د عیاشۍ او زنا لپاره د سیاحت په نوم ښکاره چکرې وهي. د موسساتو په دفترونو او په دولتي ادارو کې ښکاره په جینکو بولي وهل کېږي او دا خبرې اوس برملا شوې دي. په نظامي مرکزونو او ادارو کې چرس، شراب او بچه بازي یو دود ګرځېدلی. د همدې بې بندوبارۍ په شتون کې هره میاشت په کوچنیو انجونو او هلکانو د جنسي تېري پېښې وسادي شوي. په دې سرمایه دارانه نظام کې غریب له خپل حق څخه محروم له لوږې مري، خو سرمایه دار په خپله عیاشۍ کې په پردیو مالونو اغېړ دی. په ښکاره توګه د اسلامي مقدساتو او شعایرو سپکاوی کېږي. لنډه دا چې مستشرقینو دا ټولې کفري کړنې خلکو ته د اسلام په نامه وروپېژندلې او د استشراق، لوډ سپېکرو، رسنیو، درباري ملایانو او سیاسي ړوند اندو اوس هم په واز کومې خوله خلاصه کړې او دا ډنډورې غږوي چې شکر دی دا اسلامي نظام دی ځکه دلته مسجدونه دي، مدرسې دي او فردي عبادت ته ازادي ده حال دا چې همدا فردي عبادت خو په امریکا کې هم ازاد دی اوس راځو دې ته چې لله الحمد رب العزت ذات په مؤمنو ولسونو لورینه وکړه د اسلامي خلافت ځلاند لمر راوخوت او په خپلو. خو ولاړ یو داسې شرعي نظام یې بیا د تطبیق لپاره په لار واچوه چې په نړۍ د حاکمیت وړتیا لري او د ژوند ټولو امورو ته د همدغه شامل او کامل نظام تطبیقوونکي عسکر هغه څوک دي چې په هر ډګر کې د کفر او طاغوت څخه لاره ورکه کړې ده اوس چې همدا په عیاشۍ فحاشۍ بوخت دولتي کارمندانو موقف ته زیان رسېږي د درباري ملیانو د خېټې کار خرابېږي او دولتي خرقه یې له اوږو ښکته کېږي او د رسنیو ډمتوب لنډغرتوب او تجارت پای مومي نو دوی په خلاص مټ د همدې شرعي نظام او د الله رب العزت د لښکرو په وړاندې زهرجن تبلیغات کوي. دوی په ډول ډول نومونو نوم بدناموي او آن چارواکي وايي چې د اسلامي خلافت منهج د افغانانو او پاکستانیانو د دین، کلتور او دود دستور سره کاملاً مغایرت لري. موږ وايو هو! زموږ د رسول صلی الله علیه وسلم خبره رښتونې ده چې دا دین به په اخره زمانه کې بیخي ناشنا شي او ستاسو دا خبره هم سمه ده چې، د همدې چارواکو ځینو افغاني او پاکستانیو مرتدینو دین سره زموږ منهج کاملاً مغایرت لري ځکه دوی د اسلام د سپېڅلي دین بڼه مسخه کړې ده او امریکایي اسلام یې په خلکو د حقیقي اسلام په حیث ور پېژندلی دا چې د همدې خود غرضه اشخاصو او ډلو ټپلو مادي ګټې او موقف په تاوان کې او له منځه تلونکی دی نو یوازې ځان یې په دې تبلیغاتو چې په خراسان کې اسلامي خلافت عسکر د آی ایس آی ډله ده کله به یې ویل خوارج دي او کله یې نو نور درواغجن تبلیغات پیل کړل چې لله الحمد اسلامي دولت د عسکرو په خپل عمل دا ثابته کړه چې دا هغه اسلامي خلافت دی چې په ټوله نړۍ د الله نظام غواړي او په ټوله نړۍ کې د خوارجو، ISI، CIA، ایران شیعه روافضو، صحواتو او. لنډه دا چې د ټولې نړۍ کفر او طاغوت او غیر اسلامي عقیدو سره یې جنګ پیل کړی دی نو دوی بې وسه شول. ولسونه یې وغولول او په ډول ډول تمو دوکه شوي قومونه یې د خلافت مخې ته راشنه کړل. اسلامي خلافت چې د همدې قومونو د سوکاله ژوند او په شرعي نظام کې د پرمختللي ژوند لپاره په خپل سر لوبې کوي نو همدا قومونه یې څو څو ځل د پاڅونونو باوجود هم وبخښل خو ځینې قومونو یې د الله د نظام په وړاندې دښمني پرېنښوده او الله د مجاهدینو په لاس داسې ذلیل او سپک کړل چې ډېری ووژل شول مال حال او هر څه یې پاتې شول. څوک چې د الله رب العزت کتاب سره دښمني کوي او د امریکا او پاکستان په مرستو تکیه کوي نو الله رب العزت به یې همداسې ذلیل او شرمینده کوي لکه ځینې قومونه چې شرمینده او رسوا شو نو اوس هم دا رسنۍ لګیا دي همدې پاڅون کوونکو ته بې ګناه ولسونه وایي او اوس یې نو د یوې تبلیغاتي وسیلې په حیث کاروي حال دا چې چې په دوی د دغه راغلي حال مسولیت هم د همدې مرتدو نظامونو او د همدې مزدورو رسنیو په غاړه دی خو همدا حکومتي چارپایان او بتپالې رسنۍ اوس د داسې مرګوني ګړنګ په غاړه ولاړ دي چې هر بوټ د لاسه چې وي هغه ورپسې راوځي او ژر ده چې الله رب العزت به یې د ذلت او پستۍ اخري کندې ته ګوزار کړي. نو درنو ولسونو! د اسلامي خلافت اتلانو په ټوله نړۍ د الله رب العزت د نظام د حاکمیت تکله مبارزه پیل کړې. دا هغه شرعي نظام دی چې نړۍ به یو ځل بیا د امن، پرمختګ او سوکالۍ په کور بدله کړي. دا هغه نظام دی چې هر څوک پکې له خپل حقه برخمن دی او دا هغه نظام دی چې دا کفري نظامونه له منځه وړي او موږ او تاسې ته خوښي، سوکالي، امن او سکون رابخښي. نو اوس چې هر څوک په هر نوم، د هر چا په لمسه د همدې شرعي نظام په وړاندې ودرېږي، هغه مرتد او واجب القتل دی. هیله ده چې نور مو د آی ایس آی او سي آی اې بچي دوکه نه کړي، هوښیار اوسئ او راځئ د الله رب العزت د نظام د حاکمیت په لار کې همدا ستاسو له غېږو راغلیو همدا ستاسو بچو مجاهدینو سره لاس یو کړئ او مرسته یې وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په جنګ فیصلې به ځوانان دا دولې به فسوف ترا. په خلاصو غوږونو یې واورئ چې موږ د اسلامي خلافت زمریان او سرخندویان یو. موږ د ټولې نړۍ د کفارو، مرتدینو، تړونخېلو او مرستندویانو سره جګړه پیل کړې، که هغه د اصلي ترین کافر په شکل وي او که د مسلمان غربي مرتد په شکل وي. دا هغه سپېڅلې جګړه ده چې کلونه وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې قبیلې قریشو او خوا او شا یهودو سره پیل کړې وه. دغه د حق او باطل مبارزه د بدر پیل او د احزاب، خیبر او تبوک تر خونړیو ډګرونو را ورسېده. ډېری هغې او بت پالې ککرۍ یې تر خاورو لاندې کړې. همدا جګړه پر مخ لاړه او له هغه وروسته یې د روم، فارس، اندلس او چین دروازې ور وټکولې. په سوي غږ يې تکبيرونه او کلمې ويلې، پورې مورچه کې يو شهيد له درده ساه ورکړله. ستا شاعر د بنګړو په شرنګ مئين ځکه نو په همدې شرنګار کې ورک دی، خو زما شاعر د الله په لار کې په جنګ مئين ځکه نو د غشو مردکو په شغار کې ورک دی. ستا شاعر د ګودر لېونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتذله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو له سرونو لوپټې خويوي، خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر، په خپله سرښندنه د مومینو تورسریو په سر د حیا لوپټې خوروي ستا شاعر که د رباب ترنګ کې خوند ګوري خو زما شاعر د تورو شرنګ کې ژوند ګوري. شنه ګرنېټونه، دراز کوپې او شرنګېدونکې چډې، شین کمربند یو عجیبه ډولي سینګار جوړېږي. هو! ته دې د خپلې لیلا د زلفو تارونه شماره خو زه به د خپل غازي لالي د سنګر په ګردونو د خړو ګرګوتي څڼو جلال او جمال ستایم. راځئ د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو، سترګورو، قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تېغ په څېر یې د قلم څوکه هم تېره ده. د څېړۍ سیوری له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره. د هرې جمعې په ورځ په ماښامنیو خپرونو کې اورېدل مه هېروئ. له یو څه ځنډ وروسته یو ځل بیا د څېړۍ سوري کې ستاسو هرکلی کوم. درنو اورېدونکو نن هم د څېړۍ سوري ته درانه شاعران ملګري راټول شوي او نننۍ مشاعره مو چون په چټکۍ را برابره کړه نو راتلونکې مشاعرو کې به ان شاءالله ټولو ملګرو ته بلنه ورکوو او په مشاعره کې به ټول ملګري برخه اخلي ان شاءالله هغه شاعران ملګري چې د اسلامي خلافت د تمکین د ساحې څخه بهر دي د هغوی د مینې تودوخه مونږ ته را رسېږي او د هغوی نه هم هیله کوو، هغوی کولی شي چې له مختلفو لارو نه د نېټ له لارې همدا راز په مختلفو لارو موږ ته خپل غږیز شعرونه همدا راز په لیکلي بڼه خپله شاعري راولېږي نو ان شاءالله موږ به یې د څېړۍ سوري کې خامخا ورضیه کوو او خوشحالېږو ورته کومو سیمو نه چې موږ سره په مختلفو لارو رابطې یې کېږي، هلته نو د څېړۍ د سوري مینه وال ډېر زیات دي او ګڼ شاعران ملګري خپله تنده په انقلابي شعرونو ماتوي او انقلابي شاعري کوي، لله الحمد هغوی ته نو دا چانس په لومړي ځل برابر شوی دی چې د راډیو د څپو له لارې نه د هغوی هر ډول انقلابي شاعري نشرېږي، نو. دوی دغه حدود او دا محدودیتونه مات کړل. دغه د هنر په پلمه غولېدلي شاعرانو هغه حدود یې مات کړل چې د شعار په نامه به یې انقلابي شاعري او حماسي شاعري ځپله او تهدیدوله به یې. لله الحمد نو اوس زموږ انقلابي شاعرانو ملګرو ته دا چانس په لاس ورغللی دی چې خپل هغه جهادي احساس او هغه هر اړخیز پېغام د شعر له لارې نه اورېدونکو سره د راډیو په څپو شریک کړي، نو دوی ته مو بلنه ده چې په هره برخه کې دوی قلم خوځولی شي، که د نثر برخه وي، که په بېلابېلو برخو کې نو هغوی موږ سره خپلې لیکنې، همدا راز خپله شاعري په مختلفو لارو شریکولی شي. موږ ورته سترګې په لار یو، د هغوی د لیکنو او د هغوی د شاعرۍ قدرداني کوو او په مشاعره کې به یې ځای کوو. نو د مشاعرې په پیل کې عمري صیب ته بلنه ورکوو چې خپل تازه کلام راواورئ. عمري صیب تاسو مهرباني وکړئ. ایس ای ډي سولې ته راغلیو ملګریو السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېر وخت ځنډ نه پس یو ځل بیا موږ سره جمع شوي یو او یو شعر مې راوړی دی. نعماني صاحب بس شعر دې اورو مهرباني وکړئ. رښتیا هم ځنډ زیات و خو د اورېدونکو لېوالتیا او مینه زیاته ده. ان شاء الله راتلونکې مشاعرې به لا په زړه پورې او لا خوندورې کېږي ان شاء الله. ویلي به وي چې خیر کمې غوښې د وجود مرغان تر غرونو یوسي. څنګه خیر که مې غوښې د وجود مرغان تر غرونو یوسې ډېر ښکلی دی. خیر که مې غوښې د وجود مرغان تر غرونو یوسې چې صرف روح مې ملایک تر اسمانونو یوسې. ډېر خوندور دی. خیر که مې غوښې د وجود مرغان تر غرونو یوسې صرف روح مې ملایک تر اسمانونو یوسې. واه یو ځل یې بیا ووایه دا ډېر خوندور بیت و. خیر که مې غوښې د وجود مرغان تر غرونو یوسي چې صرف روح مې ملایک تر اسمانونو یوسي. ډیر لوړ دی ډیر په زړه پورې ماشاءالله ډیر ښکلی. ځوانان دې سر په غیرت مات کړي خو چې ټیټ یې نه کړي. څنګه ځوانان دې سر په غیرت مات کړي خو چې ټیټ یې نه کړي واه ډیر عالي دی. ځوانان دې سر په غیرت مات کړي خو چې ټیټ یې نه کړي د یوې خور اواز به څوک تر سنګرونو یوسي خو دا اراده یې د سپین غر د لوړو څوکو کړې. څنګه دا اراده یې د سپین غر د لوړو څوکو کړې؟ ډېر ښکلی ده، ډېر په زړه پورې. دا اراده یې د سپین غر د لوړو څوکو کړې دا تور بیرغ به د اقصی تر دیوالونو یوسي. ماشاءالله دا بیا بیا ډېر ښکلی دی بیا یو ځل ویو دا اراده یې د سپین غر له لوړو څوکو کړې دا تور بیرغ به د اقصی تر دیوالونو یوسي، یعنې دغه نږدې خوا او شا خلک دې دا فکر نه کوي چې دوی د دې ځای پورې محدود دي، الحمدلله دا به ډېر لرې ځي، دا بیت بیا ووایه. دا اراده یې د سپین غر د لوړو څوکو کړې، دا تور بیرغ به د اقصی تر دیوالونو یوسي، او چې د خالد غوندې جنګي سالار په کور وفات شو. څنګه چې د خالد غوندې جنګي سالار په کور وفات شو. چه دخالد غوندی جنګی سالار په کور وفات شو چه دا خبر له دبوزدلو تر غوږونو یوسی. دا هم ډېر په زړه پورې بیت و. عمري صیب دا بیت بیا هم ووایه څنګه رښتیا هم چې په جنګونو کې نو مرګ نشته دی دې نه داسې معلومېږي ویې وایه بیې ورو. چه دخالد غوندی جنګی سالار په کور وفات شو چه دا خبر له دبوزدلو تر غوږونو یوسی. لکه ډېر خلک داسې وایي چې مرګ په جهان کې شته نه نو دا مې دا پرې لیکلي او بل دا یې وایي چې که د نیوو هسې اغیار زمونږ د خاورې وکړې که د نیوو هسې اغیار زمونږ د خاورې وکړې مړي به ډېر له دغه ځای نه تر کورونو یوسي که د نیوو هسې اغیار زمونږ د خاورې وکړې مړي به ډېر له دغه ځای نه تر کورونو یوسي. رښتیا هم ډېر مړي یې یوړل او ډېر یې اوس هم پراته دي. دا ارمان یې نه تر سره کېږي چې دغه د خلافت خاوره به ونیسي. لله الحمد خلافت مخکې ځي. که د نیوو هسې اغیار زمونږ د خاورې وکړې که د نیوو هسې اغیار زمونږ د خاورې وکړې مړي به ډېر له دغه ځای نه تر کورونو یوسي. خو چې شاعري انقلابي کړه او سنګرونه ستا یې چې شاعري انقلابي کړه او سنګرونه ستا یې عمري شعر به دې ډېر خلک تر فکرونو یوسي. چې شاعري انقلابي کړي او سنګرونه ستا یې عمري شعر به دې ډېر خلک تر فکرونو یوسي رښتیا هم عمري ستا شاعري خو بس انقلابي شاعري ده او تل سنګر او همدا راز د جنګ ډګر ستايې او تل دا څڼور غازيان ستايې نو ځکه د ډېرو خلکو فکرونو ته کېوتې ده ستا د زړه له ژورو راوتلې شاعري د زړه ژورو ته کېوځي قلم دې الله تعالی همداسې تاند لره او الله دې همداسې اور ژبی لره نو رښتيا هم چې په ننني بيتونو کې دې بلا کيف او ډېر خوند پکې و. بيا هم مننه عمري صيب او يو څو بيتونه درته ډالۍ دي چې حق شي د غره په سر کې زباد سړی په مخه واخلي. یوازې تاته نه ټولو د خلافت مجاهدینو ته ډالۍ دی حق شي د غره په سر کې زباد سړی په مخه واخلي ناره د حی علی الجهاد سړی په مخه واخلي یوه عقبی یوه دنیا یو تصور د خوځښت یوه عقبی یوه دنیا یو تصور د خوځښت د مجاهد د څڼو باد سړی په مخه واخلي ورانه مورچه سوې چانټه په وینو سرې ډبرې. ورانه مورچه سوې چانټه په وینو سرې ډبرې د شهید شوي جانان یاد. سړی په مخه واخلي، نو اوس هم د حی علی الجهاد نارو لپاره بل څڼور غازي او قلموال مولوي صاحب عاصم رابولو چې خپل خوږ کلام راواوروي. مولوي صاحب عاصم تاسو مهرباني وکړئ. د څېړۍ سوري راغلو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. له څه وخت وروسته مونږ یو څه لیکلي دي غواړو چي قبول یې کړی. مهرباني. اوری مولوی صیب ډېر به ښه یی دا کلام خو دی مانګ اورېدلی وو خو پوره نه وو یو څو بیتونه دی اورېدلی وو مونګ اوس بی پوره واورو میروانی. که مو اوښکې ګریوانونو کې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتې دي. الله که مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتې دي یعنې دا په ګرېوانونو کې اوښکې بې څه نه نه دي خامخا مو زړونو کې خبرې پرتې دي خود هم په ګرېوانونو کې اوښکې پرتې دي بیا یې ووایه مولوي صاحب. که مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتې دي او د الله په دین مو دومره قرباني ده چې د تن غوښې مو غرونو کې پرتې دي. د الله په نوم مو دا قرباني بس ده چې د تن غوښې مو غرونو کې پرتې دي. الله ډېر په زړه پورې دی مولوي صاحب دا بیت هم بیا ووایه. د الله په دین مو دومره قرباني ده چې د تن غوښې مو غرونو کې پرتې دي او د اسلام د اتلانو کارنامې مو د تاریخ په کتابونو کې پرتې دي. د اسلام د اتلانو کارنامې مو د تاریخ په کتابونو کې پرتې دي بیا یې ووایه مولوي صاحب ډېر خوندور دی. ډېر په زړه پورې دي او د اسلام د اتلانو کارنامې مو د تاریخ په کتابونو کې پرتې دي او د جنت د خوشحالۍ رنګینې ورځې د جهاد په غورځنګونو کې پرتې دي. د جنت د خوشحالۍ رنګینې ورځې د جهاد په سنګرونو کې پرتې دي، ډېر په زړه پورې دی. ډېر خوندور. او د جنت د خوشحالۍ رنګینې ورځې د جهاد په غورځنګونو کې پرتې دي او د زمریو قافلې مو تور غلیم ته. څنګه د زمریو قافلې مو تور غلیم ته. او د زمریو قافلې مو تور غلیم ته. د سپین غر په ګړنګونو کې پرتې دي. د سپین د زمریو قافلې مو تور غلیم ته. د سپين غر په ګړنګونو کې پرتې دي او دې ولچکو کې پېغام د ازادۍ دی. دې ولچکو کې پېغام د ازادۍ دی. ډېر ښکلی دی. او دې ولچکو کې پېغام د ازادۍ دی. دا چې نن زموږ لاسونو کې پرتې دي او د وصال خوږې خوږې شېبې ملګرو د هجران په پړاوونو کې پرتې دي. د وصال خوږې خوږې شېبې ملګرو د هجران په پړاوونو کې پرتې دي، دا دی نو زما له خوا دا د خلافت دغه ستړو مجاهدینو ته ډالۍ وي او بس ان شاء الله د وصال خوږې شپې را روانې دي. د وصال خوږې خوږې شېبې ملګرو د هجران په پړاوونو کې پرتې دي او په فراق یې سرې لمبې د ورک ملګرو د عاصم سوي اهونو کي پرتې دي. بس د عاصم دا سوي اهونه دي الله تعالی د موسکه شونډو په تبسم بدل کړي عاصم موليس صيب ډير په زړه پوري او خوندور کلام وو الله دي نو بس قلم هم داسي تاند او له رنګه ډک لره قلم دي وچ مه شه ډير په زړه پوري وو. تاته به نو د شفق دا دوه بيتونه چي ماته يي ويلي وو تاته ډالۍ دي چي د نړۍ بام باندي اذان د انقلاب کومه د نړۍ بام باندې اذان د انقلاب کومه دغې محکومو ملتونو ته خطاب کومه او د قلم غشي له سينو نه تېر و بېر وباسم د قلم غشي له سينو نه تېر و بېر وباسم د استعمار له ګوډاګو سره حساب کومه د رنګينيو په ژوندون مې مرګ د تړو خوښ که د رنګینیو په ژوندون مې مرګ د تړو خوښ که عجیب زلمی یم عجیبه شان انتخاب کومه. ډېر په زړه پورې مولوي صاحب له تاسې مننه اوس هم نو نوبت رسېږي. وړوکي امید ته چې د یوې خور شعر را واوروي امید هم د څېړۍ سوري ته راغلی دی او له ده به واورو چې چې ده نو د څېړۍ سوري ته څه راوړي دي امیده تاسو ته هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زه هم د څېړۍ سیوري اورېدونکو ته سلامونه او نېکې هیلې وړاندې کوم. امېد نو تا څه راوړي مهرباني. ما هم د یوې خور شعر راوړی ټول مجاهدینو او اوریدونکو ته به ډالۍ وي. نو وایه کنه مهرباني وکړه. غیرت د مجاهد ته کوي غرونه سلامونه. ښکلی غیرت د مجاهد ته کوي غرونه سلامونه. د ژوند یوې لحظې ته کړي عمرونه سلامونه. عظمت دې دومره ډېر دی تور بیرغه له تا ځار شم. څنګه عظمت دې دومره ډېر دی تور بیرغه له تا ځار شم. کوي درته دا سره شنه بيرغونه سلامونه. عظمت دې دومره ډېر دی تور بيرغه له تا ځار شم کوي درته دا سره شنه بيرغونه سلامونه. په زور د استعمار يې ټټول د اسلام څلي را ټيټ دې کړل همدا مغرور سرونه سلامونه. ښکلی دی څنګه په زور د استعمار يې ټټول د اسلام څلي. را ټيټ دې کړل همدا مغرور سرونه سلامونه. ډېر ښکلی. د ننګ ډګر کې زه هم ستا تر شا يمه ولاړه ټکری به کړم دا ستا د پټکي ولونه سلامونه. ډېر ښکلی یې ماشاءالله د ننګ ډګر کې زه هم ستا تر شا یمه ولاړه ټیکری به کړم دا ستا د پټکي ولونه سلامونه ډېر ښکلی. نړۍ ترینه په ډار ده او کافر یې په ګونډو کړل. څنګه؟ نړۍ ترینه په ډار ده او کافر یې په ګونډو کړل. ډېر ښکلی. زما د خلافت د زمري ورونه سلامونه. ډېر په زړه پورې امیده نړۍ ترینه په ډار ده او کافر یې په ګونډو کړل زما د خلافت د زمري ورونه سلامونه وعلیکم السلام ورحمت الله امید له تاسې نه هم مننه ډېر په زړه پورې شعر و په دې هیله چې د اورېدونکو او درنو مجاهدینو د خوښۍ وړ ګرځېدلی وي اوس هم سیار نورستاني مولوي صاحب ته بلنه ورکوو چې خپل خوږ کلام راواوروي مولوي صاحب تاسو مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم محترمو اورېدونکو چې د څېړۍ سوري پرګرام کښې يو څه اندازه خڼ او ځنډ راغلی ؤ څه تخنيکي عوارضو په خاطر باندې الحمدالله د هغې اصلاح هم شوې ده او ډېر زيات مراجعين د هر پرګرام دپاره او بيا خاص کر د څېړۍ سوري د مشاعرې دپاره وږي او تږي ناست دي الله جل جلاله د دوی ته اجرونه هم ورکړي الحمدالله دې نه وروسته د څېړۍ سوري پروګرامونه او نور پروګرامونه د خلافت غږ راډيو نه په پوره توګه باندې به خپرېږي او د ټولو مسلمانانو او د مراجعينو تنده به پرې ماته شي په دې خاطر باندې مونږ هم يو مختصر شعر جوړ کړی وو او ستاسې په حضور کې وړاندې کوو الله جل جلاله دې وکړي چې ستاسې پرې تنده هم ماته شي او تاسې ته يو قسم ته ملهم پټۍ وګرځي. مرګ خو د شهید دی په شرنګار د سپینو تورو کې. څنګه مولوي صیب مرګ خو د شهید دی په شرنګار د سپینو تورو کې. ډېر ښکلی. مرګ خو د شهید دی په شرنګار د سپینو تورو کې ورک دې شي سلګۍ د زنکدن په بسترو کې څه به وي ژوندون د غلامۍ په بازارونو کې څه به وي ژوندون د غلامۍ په بازارونو کې ځار شم حریت څخه چې ګرځو سر درو کې څوک چې ځان مؤمن او د ملت ابراهیم بولي. څنګه څوک چې ځان مؤمن او د ملت ابراهیم بولي. څوک چې ځان مؤمن او د ملت ابراهیم بولي خوی به د پتنګ کوي وردانګي سرو خوی به د پتنګ کوي وردانګي سرو اورو کې نو نېغ چې په دښمن ورځي شاتګ بې غیرتي بولي. نېغ چې په دښمن ورځي شاتګ بېغیرتي بولي. نېغ چې په دښمن ورځي شاتګ بېغیرتي بولي هېڅ پروا یې نه وي ور ګډېږي سرو لمبو کې نېغ چې په دښمن ورځي شاتګ بېغیرتي بولي نېغ چې په دښمن ورځي شاتګ بېغیرتي بولي هېڅ پروا یې نه وي ور ګډېږي سرو لمبو کې دا په دې خاطر چې خلافت په ټول جهان راشي دا په دې خاطر چې خلافت په ټول جهان راشي ځکه مې اشنا پټ دی په غشو او نېزو کې. څنګه مولوي صاحب ډېر خوندور بیت دی دا په دې خاطر چې خلافت په ټول جهان راشي ځکه مې اشنا پټ دی په غشو او نېزو کې یعنې ټوله دنیا پرې راټوله ده نو غشو او نېزو کې پټ دی خو الحمدلله الله استقامت ورکړی دی ډېر ښکلی بیا یې ووایه. دا په دې خاطر چې خلافت په ټول جهان راشي ځکه مې اشنا پټ دی په غشو او نېزو کې. بل هدف مې نشته خاص قانون د پاک قرآن غواړم بل هدف مې نشته خاص قانون د پاک قرآن غواړم توره مې تطبیق لره راغسته ده لاسو کې بل هدف مې نشته خاص قانون د پاک قرآن غواړم توره مې تطبیق لره راغسته ده لاسو کې. زه یم موحد نه یم زندیق نه خوارج یمه زه یم موحد نه یم زندیق نه خوارج یمه راشه حال مې وګوره په ګرمو سنګرو کې زما د عقیدې او د عمل مطالعه وکړه زما د عقیدې او د عمل مطالعه وکړه ګوره مې نږدې څخه راحت او په سختو کې زه شرعي نظام په ټول جهان غواړم محدود نه یم زه شرعي نظام زه شرعي نظام په ټول جهان غواړم محدود نه یم ځکه شپې او ورځې پسې ګرځم دشتو غرو کې یا به دا شرعي نظام نافذ په ټول جهان کړم یا به دا شرعي نظام نافذ په ټول جهان کړم یا به یم شهید بیا به مې وګورې قبرو کې نو جذبه ورکوي او ولولې ورکوي دا حماسي شاعري خو نو په دې سنګرونو کي چي کېږي د همدې بنياد په اساس کېږي الله مو قلم همداسي تاند لره او الله مو همداسي اورژبی لره خوشحاله اوسئ کور مو ودان ژوندي اوسئ قدرمنو اورېدونکو راځئ اوس به ترنم ته ستانه شو. عبدالله حسان به راوبولو او له حسان نه به د ده نوی شعر واورو خو ترنم به یې کړي راته حسان صیب تاسو ته هم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حسان صیب نو که یخنۍ نه یې ځپلی خو ترنم راته وکړه مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېر خوندور حسان صاحب ډېر لوړ و او ډېر په زړه پورې و او په دې هېله چې د خلافت همدغه تور بیرغ دا د غازیانو په اوږه سپور بیرغ د عمري صاحب خبره د اقصی تر دېوالونو ورسېږي او ان شاء الله دا نو ناممکنه نه ده او د په ټوله نړۍ د خلافت غورځنګونه او د اسلامي خلافت د سرښندویانو فتوحات او د دښمن په وړاندې استقامت مبارزه او کلک هوډ نو دا په ډاګه کوي چې ان شاء الله د مسلمانانو دغه ارمان به تر سره کېږي چې په ټوله نړۍ به د الله نظام حاکم شي. له تاسې نه یوه دنیا مننه او ډېر خوندور کلام او ډېر په زړه پورې غږ کې دې ولوست په دې هېله چې مجاهدینو ستاسې دغه رنګینه او ګلورینه ډالۍ قبوله کړې وي، اوس هم نوبت رسېږي شرافت شفق ته چې دی هم خپل شعر راواوروي، د شفق په همدې شعر به انشاء الله مشاعره پای ته رسېږي، شفق صاحب نو تاسو مهرباني وکړئ. ډېره زیاته مننه ایزان صاحب، زه ټولو د مشاعرې ګډونوالو ته، ټولو انقلابي شاعرانو ته سلامونه او نېکې هیلې وړاندې کوم، په دې هیله یم چې روغ جوړ به وي. وعلیکم السلام ورحمة الله. نو یو څو بیته دې شریکوم په دې هیله چې د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځېوئ. د خلافت هر مجاهد چې مې په ننګ ولاړ دی. څنګه د خلافت هر مجاهد چې مې په ننګ ولاړ دی. د خلافت هر مجاهد چې مې په ننګ ولاړ دی د عظمت څلی مې الحمد لله دنګ ولاړ دی. ډېر خوندور دی. د خلافت هر مجاهد چې مې په ننګ ولاړ دی د عظمت څلی مې الحمد لله دنګ ولاړ دی. ډېر خوندور دی. په جنګ ولاړ دی. ته وایې دا اشغالګر د ټینګې نه دي لار د تېښتې ګوري. څنګه دا اشغالګر د ټینګې نه دي لار د تېښتې ګوري. دا اشغالګر د ټینګې نه دي لار د تېښتې ګوري هر یو دښمن مې اوس په غاړه د ګړنګ ولاړ دی. ډېر په زړه پورې ډېر خوندور بیا ووایه. ته وایې مننه. دا اشغالګر د ټینګې نه دي لار د تېښتې ګوري. دا اشغالګر د ټینګې نه دي لار د تېښتې ګوري هر یو دښمن مې اوس په غاړه د ګړنګ ولاړ دی الحمدلله او د جینکو په وار پیدا د ښار یاران مې هېر دي. څنګه د جینکو په وار پیدا د ښار یاران مې هېر دي. نن به یې د جینکو په وار پیدا د ښار یاران مې هېر دي شفقه نن مې څڼور غازي تر څنګ ولاړ دی. ډېر په زړه پورې ډېر خوندور. د اورېدونکو د خوښې وړ به ګرځېدلې. نو البته یې ځان صاحب هغه ښاري یاران نه یادوم چې قلم دې نوي رنګونه راوړي او دغه مشاعرنو قدرمنو اورېدونکو همدومره وه بیا چې د یوې بلې په زړه پورې مشاعرې سره ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو هر چېر چې یاست سوکاله او خوشحاله اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تر مسالم قیادت وکړو اسلام ته خدمت. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو دا و زموږ د نن شپې نشرات په دې تمه چې د خوښۍ او فایدې وړ مو ګرځېدلي وي سبا شپه پنځه نیمې بجې چې انشاالله یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو هر چېر چې یاست سوکاله او خوشاله اوسئ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.